چې د حديث حسن لذاته تعريف يې دا کړی او چې دکې به د صحيح ټول شرطونه موجودي علاوه د تمام الضبط نه چې د صحيح پر رجالو کې دا شرط دی چې تمام الضبط والا وي او د حسن په دې کې دا دی د حسن لذاته چې خفيف الضبط وي باقی نور شرطونه به پکې برابر وي او حسن لغیره د هغې مفهوم او مقصد دا بیان شوی و چې په دې کې ضعف یسیر وي خو متعدد طرق راغلي وي نو د هغې د وجې نه ورله تقویت ملاوي نوې سبق دی د تقریب مصطلح الحدیث کتاب د نننوې صفحې نه الاحتجاج بالحسن چې حسن حدیث باندې حجت نیول د دې حکم څه دی نو مصنف رحمت الله علیه په دې کې د اهل علم درې آرا او اقوال ذکر کړي یو دا چې دا حجت دی چې دا د عام فقهاو اکثر محدثینو مذهب دی او دویم قول دا چې دا غیر حجت دی او دریم په دې کې تفصیل چې کوم حسن لذاته دی هغه حجت دی او حسن لغیره حجت نه نه نو د دې ځای مصنف رحمت الله علیه وی اختلف العلماء فی الاحتجاج بالحسن فمنهم من راى ان الحسن محتج به كالصحيح ومنهم من راى غير ذلك واقوالهم كالتالي د اهل علم په دې کې اختلاف نه چې آیا حسن دا حجت ده که نه نو بعض اهل علم دی له محتج به وي لکه څنګه چې صحیح باندې حجت نیوي شي نو دغه شان پدیم نیوي شي او د بعض اهل علم رائے د دې خلاف ده وي دا غي اقوال د لاندې تفصیل کې راځي لاندراجه فی انواع ما یحتج به وی بعض محدثین دا نوع د حسن ځان له مستقل نه ذکر کوي بلکې د صحیح په انواعو کې دا داخله وي نو کله چې د صحیح په انواعو کې داخل شو نو صحیح محتج به دی نو د هغې چې کومې نوعې دي هغه هم محتج به دي قابل د احتجاج او د حجت دي وهو الظاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله الحافظ في تصرفاته و دا د امام حاکم د تصرفات او د صنیع نه سرګندېږي چې حسن ځان له مستقله نوع نه مني بلکې د صحیح لاندې یو نوع ذکر کوي و الیه یومی فی تسمیته کتاب الترمذی بالجامع الصحیح وې دې طرف له اشاره کوي چې امام حاکم رحمت الله علیه د امام ترمذی کتاب له جامع الصحیح ویلي الان کې په هغه کې صحیح روایت هم شته حسن هم شته او ضعیف هم پکې شته نو د دین دا معلومیږي چې امام حاکم د صحیح او د حسن په منځ کې فرق نه کوي بلکه دا حسن د صحیح لاندې غني نو ځکه د ترمذی کتاب له الجامع الصحيح ویلي هو اطلق الخطيب ابو بكر ايضا عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي دغه شانت خطيب بغدادي رحمت الله عليه په جامع الترمذي باندې اطلاق د صحیح کړه دی له سویلی صحیح ویلی او دا شان د امام نسائی چې کوم کتاب دی هغه لیم صحیح ویلی اعلان کې دا دواړه کتابونه په صحیح او حسن دواړو مشتمل دي وذكر الحافظ ابو طاهر السلفي الكتب الخمسه وقال اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب حافظ ابو الطاهر السلفي دا پنځه کتابونه ذکر کړي چې پاغه کې صحیحین دي او بیا سنن ثلاثه ابو داود ترمذی او سنن د نسائی او بیا ویلي چې د علماو المشرق والمغرب د دې په صحت باندې اتفاق دی نو دی سنن ثلاثو کې صحیح او حسن شته او حافظ ابو طاهر السلفي دا ذکر کړي چې د دې په صحت باندې علما د مشرق او د مغرب متفق دي بیا ابن صلاح وی وهذا تساهل دی اهل علمو چې په ترمذی باندې د صحیح اطلاق کړي یا په ترمذی او نسائی یا په سنن ثلاثه باندې نو دا تساهل دی لأن فيها ما صرح بكونه ضعيفا او منکرا په دې کې هغه احادیث هم دي چې د مصنفین خپل صراحتا ذکر کړي چې دا ضعیف یا منکر دي او نحو ذلك من اوصاف الضعف یا د دې په د دې په شان نور د ضعف هغه اوصاف په حدیث باندې لګولې دي نو هغه ورل په خپل ضعیف یو ته په اطلاق د صحیح کې وصرح ابو داود وصرح ابو داود فيما قدمنا روايته عنه بانقسام ما في كتابه الى صحيح وغيره امام ابو داود په خپل دا صراحتا ذکر کړی لکه وي مخکې مونږ ذکر کو چې د خپل صحیح انقسام د خپل کتاب انقسام کړي صحیح او غیر صحیح لا امام ابو داود رحمت الله علیه چې کله خپل سنن لیکلو نو بیا یې د دې هغه شروط او د دې چې کوم تفصیل د مکی والله په یو رساله کې ولیکلو دا غ رسالې نوم نه رسالة ابي داود الى اهل مکه في وصف سننه د خپل سنن اوصاف ورله ذکر کړي یو مختصر رساله ده چې مطبوع ده نو په هغه رساله کې امام ابو داود رحمت الله علیه د خپل سنن د خپل کتاب اوصاف دا ذکر کړي چې ذکرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه په دې خپل کتاب کې ما صحیح حدیث ذکر کړي کوم چې د دې حدیث په صحیح پشانتی دي وما كان فيه وهن شديد بينته کوم کې چې سخت ضعف وي نو ما هغه بیان کړی دی وما لم اذكر فيه شيء وما لم اذكر فيه شيئا فهو صالح او د کوم مبارک چې ما سن دی ویل نو دا صالح دی د صالح کې بیا د اهل علم اختلاف دی چې د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې صلاح نه مراد څه صلاحیت دی صالح د اعتبار د پاره دی که صالح د عمل د پاره دی که صالح د احتجاج د پاره دی د اهل علم اقوال دي اگر چې راجح قول پکې دا چې دا صالح د عمل د پاره دی نو ابو داود په خپل د خپل سنن وصف دا ذکر کړی چې صحیح پکې دي د صحیح په شانتي حسن هم پکې دي او د دین علاوه چې ضعف وی زی بیانوم او کوم باره کې چې ذکر نکم نو دا صالح وي د عمل لپاره یا د احتجاج لپاره یا د اعتبار لپاره اعتبار نه مراد دا دی چې په تور د متابعات او شواهد ذکر کې والترمذي مصرح فيما في كتابه بالتمييز بين الصحيح والحسن امام ترمذی رحمت الله علیه صراحتا ذکر کوي په خپل کتاب کې چې د صحیح او د حسن په منځ کې تمیز راولي کله د حدیث باره کې وایي حسن نه کله حسن او صحت دواړه جمع کی لکه رستو داغي وضاحت راځي کله د حدیث باره کې وایي چې ضعیف او ثابت نه دی غریب دی ثم إن من سمى الحسن صحيحا لا ينكر أنه دون الصحيح المقدم المبين أولا بیا وی چا چې حسن له صحیح ویلی نو هغه دا انکار نه کوي هغه دا اقرار کوي چې دا د صحیح نه په مرتبه کې ښکته او لاندې دی فهذا اذا اختلاف في العباره دون المعنى والله اعلم ابن صلاح رحمت الله علیه وی دا اختلاف صرف په عبارت کې معنا کې نه دی مقصود دا چې دا تنازع څه شی ده لفظي ده دا اختلاف لفظي دی معنوي نه دی وقال النووي ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به امام نووي وی چې دا حسن هم د صحیح په شان دی په شان د حجت نیو کې وان کان دونه فی القوة اګر چې د هغې نه په مرتبه او قوت کې کم دی ولهذا ادرجته طائفة فی نوع الصحیح د دې وجې نه بعضې اهل علمو دا په نوع د صحیح کې وردننه کړی ځکه صحیح محتج به دی دام محتج به دی قابل د حجت دی نو په دې اعتبار یو نوع شماري قوت او ضعف لې چې وګورئ نو بیا پکې تفاوت شته صحیح ته په مرتبه کې اوچت دی داتې مرتبه کې لاندې دی وقال ابن كثير وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور دا حسن په حجت نیو کې د صحیح په شان دی د جمهور اهل علم په نیز باندې وقال الطيبي الحسن حجه كالصحيح علامه طیبی په خپل کتاب الخلاصه کې وایي چې دا حسن حجت ته پشان د صحیح و ان کان دونه اگر چې مرتبه کې لاندې د داغینا ولذلك ادرجه بعض اهل الحديث فيه بعض محدثین دا په دې صحیح کې وردن نکړي ولم يفرده عنه داغینه جدا او مستقل نه ذکر کړي وهو ظاهر كلام الحاكم في تصرفاته د امام حاکم د تصف تصرفاتو نه دا ظاهر معلوميږي چې هغه ترمذي له صحيح وایي نو معنا دا چې هغه د حسن او د صحيح په منځ کې فرق نه کوي مستقل نوع حسن نشماري دا یو قول شو په احتجاج د حسن کې قول د جمهور چې دا محتج به دی د صحیح په شان دی دا غي د پاره استشهادن اقوال د اهل علم ذکر کل تصرفات د حاکم بیا قول د ابن صلاح بیا د امام نووي ورپسې د ابن کثیر او د علامه طیبی القول الثاني انه غیر حجه دویم قول دا چې دا حسن حجت نه دی وذهب الیه بعض اهل الحديث دا د بعض محدثین قول له کابي حاتم الرازي فانه سئل عن حديث فحسنه لکه مشهور امام ابو حاتم الرازی رحمه الله د نوې دی یو حدیث بارکه تپوس شنو داغي تحسین یو کو فقیل له اتحتج به نو بیا ورله ویل شول چې آیا ته په دې باندې حجت نیسی فقال انه حسن ابو حاتم جواب ورکړو چې دا حدیث حسن دی فاعيد السؤال مرارا وهو لا يزيد على قوله انه حسن بار بار بار به تن سوال کېدو او د بد دین سیوا جواب نه ورکول چې دا حدیث حسن دی د حدیث تحسین کړو او چې تپوس به ته وشو چې دا حجت منی کنه دا به دا خو حدیث حسن دی مخکې درس کې موږ مثال ذکر کو چې د په کلام کې حسن موجود دی او راوی له حسن الحدیث وای حالانکه هغه لین الحدیث ده دده په نیز باندې نو امام ابو حاتم دی له حجت نه وایي ونحوه انه سئل عن عبد ربه ابن سعید دنه د عبد ربه ابن سعید الانصاری باره کې تپوس شوی چې دا د یحیی ابن سعید الانصاری رورو په 139 هجری کې وفات شوی عبد ربه نو ابو حاتم جواب ورکو چې انه لا باس به فقيل له اتحتج بحديثه دراوي بارک لا باس به وي چې سباک نشته په د باندې نو بیا ورله ویل شل چې آیا د د حدیث ته حجت منی فقال هو حسن الحديث نو ابو حاتم جواب ورکو چې نه د حسن الحديث د ثم قال بي او الحجه سفيان وشعبه حجت خو چې ده هغه سفيان او د شعبه غونته امامان وي د حجت نه ده نو دینم دا معلومیږي چې د په حسن باندې حجت نه نیسي او دی له غیر حجت وایي وهذا يقتضي كما قال السخاوي عدم الاحتجاج به د دې دا اقوال په دې باندې دلالت کوي چې د دې حسن له حجت نه وای دا فهم امام سخاوي رحمت الله علیه د دې کلام نه اخس کړي چې د دې کلام نه معلومیږي چې حسن حجت نه دی او حسن لغیره له حجت نه وایي ځکه د حسن لغیره احاد او افراد چې راواخلې په هر یو کې ضعف موجود وي خو دا قوت ورله د مجموعه حیثیت نه ملاویږي وی الا اذا احتفت به بعض القرائن مگر بعض قرائن که د دې سره راشي دا محتف بالقرائن وګرځي پاغي ولا تقویت ملاو شي نو بیا به حجت وي قال الحافظ ابن حجر معقبا على كلام الحافظ ابن صلاح الذي سبق نقله عنه حافظ ابن حجر تعقب کړی د ابن صلاح په کلام باندې د کم ذکر چې مخکې وشو بیا وی ان المصنف وغير واحد نقلوا الاتفاق على ان الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح مصنف ابن صلاح رحمت الله علیه او ډیرو اهل علمو اتفاق را نقل کړی دی چې حديث حسن د صحيح په شان حجت دی وان کان دونه فی المرتبه اگر چې په مرتبه کې داغې نه لاندې دی فما المراد على هذا بالحديث الحسن الذي اتفقوا فيه على ذلك نو د دې مراد د دې حدیث حسن نکم د چې دا اتفاق را نقل کړي چې دا به حجت وي د صحیح پشانته هل هو القسم الذي حرره المصنف دا هغه قسم دی چې مصنف ابن صلاح رحمت الله علیه دا غي تحریر کړ دی او بیا ویلی ان کلام الخطابی ينزل عليه امام خطابی چې کوم تعریف کړي نو دا په هغه باندې تطبیق کیږي یعنی خطابی چې کوم تعریف د حسن کړي نو ابن صلاح رحمت الله علیه ویلي چې مراد د دین حسن لذاته دی مخکې تعریف ذکر شو د حسن لذا د حسن د خطابي په نيز باندې چې ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اکثر الحديث نو ابن صلاح وایي چې د خطابي دا تعریف د حسن لذاته دی وهو روایت الصدوق المشهور بالامانه الى اخر كلامه دا څه شی دی روایت ته هغه چا دی چې راوي صدوق وي مشهور بالامانوي تر اخره پورې چې کوم تعریف کړي نو د دینه دغه مراد دی او القسم الذي ذكرناه آنفا عن الترمذي یا مراد د دین هغه قسم دی چې کوم موږ د امام ترمذی نه تعریف نقل کو مع مجموع انواعه التي ذكرنا امثلتها سره د ټولو انواع او هغه نه چې کوم موږ ذکر کې او هو اعم من ذلك یا کد دین عام دی ویلم ارم من تعرض لتحریر هذا وای دی وای چې ما څوک نه دی کتلی چې د دې مسلې تحریر دی کړی وي چې دا حجت دی په اتفاق د اهل علمو نو دا حسن لذاته دی کم تعریف چې خطابی کړی کنه حسن لغیره دی کم تعریف چې ترمذی کړی وی والذي يظهر لي ان دعوى الاتفاق انما تصح على الاول دون الثاني ابن حجر رحمت الله علیه وی مال چې کوم خبره سرګندېږي او راجح را لخکاری داوه د اتفاق دا په اول قسم باندې صحیح کیږي په دویم باندې نه حسن لذاته باندې دا داوه صحیح ده چې دا محتج به ده په اتفاق د اهل علمو وعليه ايضا يتنزل قول المصنف د مصنف ابن صلاح دا قول په دې باندې تطبیق کیږي چې ان كثيرا من اهل العلم لا يفرق بين الصحيح والحسن كالحاكم ډېر د علماونه د اصحاب الحديث نه د حسن او د صحیح په منځ کې تفرقه نه کوي لکه څنګه چې حاکم تفرقه نه ده کړې نو مراد د حسن نه دی کوم حسن وي لذاته وکذا قول المصنف دارنګ قول د مصنف ابن صلاح چې ان الحسن اذا جاء من طرق ارتقى الى الصحه كما سياتي ان شاء الله دا کلام په دې دلالت کوي چې مراد حسن لذاته دی مصنف رحمت الله علیه ابن صلاح وی وی حسن کله چې د ډیرو طرق نه راشي نو دا هغه درجه د صحت لورخیږي د صحیح لغیره تعریف هم همدا دی، حسن لذاته چې په متعدد طرق باندې راشي نو دی له حسن لغیره وایي. یو اسناد دی چې د هغې په رواتو کې یو راوي خفیف الضبط دی دا متن په بل سند هم راغلی په دریم هم راغلی په سلورم هم نو دا متعدد طرق چې راجمه کی دا حسن لذاته مرتبه د حسن د صحیح لذات لغیره لرسی نو کما سياتي ان شاء الله لکه دا غي تفصيل ابن حجر وای را بشي فأما ما حررناه عن الترمذي وی هر چې هغه تعریف د چې دا غي بیان مونږ کو د امام ترمذی نه چې انه یطلق عليه اسم الحسن چې هغه په اطلاق د حسن کوي من الضعيف والمنقطع اذا اعتضد دا هغه ضعيف او منقطع دی چې دا غي د پاره یو متابع او یو مقوي موجود شي چې تقویت په ولا ملاويږي فلا يتجه اطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه نو په دې باندې چې اطلاق د اتفاق کې چې اهل علم متفق دي چې د له حجت وي نو دا اطلاق متجه نه ده معنا دا خبره وزنی نه ده ولا دعوى الصحه فيه اذا اتى من طرق او نت په دې باندې اطلاق د صحیح کول شي چې د متعدد طرق نه راشي امام ترمذي چې کوم تعریف د حسن کوي لکه مخکینی درس کې پرونی کې ذکر شوی و چې اوي الله يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه په سند کې به متهم بالکذب نوي شذوذ به پدې کې نوي او په مختلفو اسانید سره براغلی ابن صلاح ذکر کړي چې دغه تعریف دا د حسن لغیره دی نو په دې باندې دعوه د اتفاق یا دا دعوه ذکر کول چې کله دا په متعدد طرق راشي نو دا د حسن لذاتی غیره مرتبه لرسي دا صحیح نه ده ويؤيد هذا قول الخطيب دا ټول کلام د حافظ ابن حجر دی ښه په النکت کې ذکر کړی وې د دې خبرې تایید د خطیب بغدادي رحمت الله علیه دا قول کوي چې اجمع اهل العلم ان الخبر لا يجب قبوله الا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به د اهل علم په دې باندې اتفاق دی چې هغه خبر به قبليږي چې هغه د عاقل صدوق د طرف نه راغلی المأمون على ما يخبر به چې د امانتدار غنل شوی په هغه خبره باندې چې را نقل کوي بلکې په دې باندې به عمل کیږي په فضائل الاعمال کې ويتوقف عن العمل به في الاحکام احکامو کې په دې باندې د عمل نه توقف وي الا اذا كثرت طرقه مگر کله چې ډېر اساني دراشي او عضده اتصال عمل یا دې له دا قوت ملاو شي چې اهل علم او امت په دې باندې عمل کړي مخکې د تلقی بالقبول خبره ذکر شوه چې حدیث متلقا بالقبول دام د حدیث د پاره یو قسمه تقویت ده او موافقه شاهد صحیح یا د دې لپاره شاهد صحیح راشي مخکې مونږ ویلو چې د متابع او د شاهد په منځ کې فرق دی متابع هغه لوي چې دغه حدیث هم د دغه صحابي نه په بل سند راغلی وي شاهد هغه لوي چې هم دغه حدیث د بل صحابي نه راغلی صحابي چې بدل شو بیا ورله شاهد وي او ظاهر القرآن یا د دې موافقت د ظاهر د قرآن سره راغلی نو دا کومې خبرې چې ذکر کې دا د حسن لغیره متعلق دي وهذا حسن قوي رائق حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی دا توفیق او تطبیق کول دا خیستا قوي او جيد دی ما اظن منصفا يأباه والله الموفق وای زه دا ګمان نکوم چې یو انصاف کوونکی به دینه انکار وکي الله توفیق ورکوونکی دی مقصد د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا دی چې دا کوم اتفاق را نقل لې چې حسن باندې به عمل کیږي دا محتج به دی نو دا د حسن لذاته بارک دی هر چې حسن لغیره دی په هغه باندې دا اتفاق نشته ځکه حسن لغیره د هغه افراد او احاد هر یو کې ضعف موجودي تر دې چې دا هغه رقم نهایی هیئت راشي او فل جمله د هغه اسانید لوګوري نو تقویت ورله ملاویږي نو دا د تفرقه ذکر کړه د حسن لذاته او د حسن لغیره په منځ کې مضان الحديث الحسن د حدیث حسن مضان چې کم ځای کې به د دې وجود ډیر ملاویږي دا احادیث په کم کتاب کې مومي ویلم یفرد الحدیث الحسن چې په هغې کې د حديث حسن په کثرت سره موجود دي د دې مثالونه پکې ډېر دي په دغه کتابونو کې څه دي السنن الاربعه سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دا سنن اربعه دي سنن د ابي داود ترمذي نسائي او ابن ماجه چې د حديث حسن مثالونه په کثرت سره پدې کې شته بعضې د لذاته بعضې د لغیره قال الحافظ ابن الصلاح وكتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن کتاب د امام ترمذی سنن او جامع چې ورلوي دا اصل له په پیجندو د حدیث حسن کې وهو الذي نوه باسمه دا امام ترمذی هغه شخصیت دی هغه هستی ده چې د مشهور کړه په دې نوم باندې دا حسن چې مشهور شوی دا استلاله تشهیر د ورکړی و اکثر من ذکره فی جامعه په خپل جامع کې کثرت سره دا ذکر کړی دا رنګ د دې په مزان کې د کتب المسانید لکه مسک مسند ابي داود الطيالسي مسند د ابو داود طيالسي شو چې د په 204 کې وفات دی او دا مسند مطبوع دی په سلور جلد کې په تحقیق د محمد عبد المحسن الترکی والامام احمد مسند احمد شو چې امام احمد رحمت الله علیه دو سو اکتالیس کې وفات دی او دا کتاب مسند یې په پنځوس جلده کې طبع دی په تحقیق د شعیب الارنوط ورسره نور محق محققین دي والدارمی دارنګ مسند د دارمی شو چې د معروف د په سنن د دارمی سره 255 کې امام دارمی وفات دی او دا کتاب په سلور جلد کې طبع دی په تحقیق د حسین سلیم اسد الدارانی سره مراتب د حدیث حسن مصنف رحمت الله علیه ندي ذکر کړي خو نور د مصطلح کتابونو کې ذکر دي امام زهبي رحمت الله علیه په خپل کتاب الموقظه چې په اصول الحدیث کې غو کتاب لیکل مختصر رساله ده پاغي کې د دې دوه مرتبه ذکر کړي یو د حسن اعلی مرتبه اعلی مرتبه هغه ده چې داغي په تصحیح د حدیث د رواتو کې او تحسین کې دغه وی اختلاف وی اهل علم د هغه د رواتو په حدیث کې اختلاف کړی چې د دې راویانو حدیث به صحیح وي که حسن وي نو دا اعلی مرتبه د حسن ده مثال ذکر کوي امام زهبي رحمت الله علیه په الموقظه کې لکه دا سلسله شو چې بهز ابن حکیم عن ابيه عن جده په دې کې دا اختلاف دی د اهل علمو چې د ده روایت به په مرتبه د صحیح کې وي که په مرتبه د حسن کې وي نو امام ذهبي وایي چې دا د حسن هغه اعلی مرتبه ده بهز ابن حکیم عن ابيه عن جده یا دا سلسله شو چې عمرو ابن شعیب عن ابيه عن جده یا دا سلسله شو چې محمد ابن عمر عن ابي سلم عن ابي هريره نو دا اعلی مرتبه ده دویمه د دې ادنا او لاندې مرتبه چې هغه راویان چې د هغه د حدیث په تحسین او تضعیف کې اختلاف وي چې د دې حدیث به د مرتبه د حسن نه کې په مرتبه د ضعیف کې وي نو دغه مرتبه له امام زهبي ادنا مرتبه وي په الموقظه کې لکه سلسله د حارث الاعور شو چې په کوم سند کې راغلی ضعیف راوی دی آیا حدیث به حسن وی که ضعیف به د اهل علم اختلاف دی نو دا سلسله په لاندې مرتبه د حسن کې ذکر کړي دا رنګ عاصم ابن ضمره حجاج ابن ارطا یا د دای غونتی چې کم راویان دي چې په هغه کې ضعف یسیر دی المراد من قول الترمذي حديث حسن صحيح د امام ترمذی رحمت الله علیه د دې قول څه مقصد دی چې د حدیث نرستو ذکر کې چې دا حدیث حسن او صحیح دی علماو اشکال وارد کړ چې امام ترمذی په یو حدیث باندې حکم ولګی چې حسن صحیح وذلك دا اشکال لرازی لان الحسن قاصر عن الصحيح په دې حسن کې قصور دی د صحیح نه د دې پرواتو کې ضبط کې تخفیف وي د حسن پاغي کې تماموالی كما سبق ايضاحه مخکې وضاحت ذکر شو ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور واثباته دا دواړه چې راجمع کې حسن او صحیح نو دا خو په یو وخت کې ته قصور او د هغه قصور نفي کېم او هغه ثابتېم چې حسن دی ورلوي نو تا اثبات د قصور کو چې او په دې کې قصور شته پراویانو کې او چې صحیح دی ورلوي نو اثبات د قصور دی وکړو وتباينت اجاباتهم عنه فمن ذلك د اهل علم په دې کې مختلف جوابونه دي نو یو په دغه جوابونو کې اولا اجاب الحافظ ابن الصلاح بجوابين ابن صلاح رحمت الله علیه دو جواب کړي احدهما لمنه جواب دا دی چې امام ترمذی د کوم حدیث بارک حسن او صحیح وایي ان ذلك راجع الى الاسناد دې مرجع اسناد لدا فاذا روي الحديث الواحد باسنادين احدهما اسناد حسن والاخر اسناد صحيح استقام ان يقال فيه انه حديث حسن صحيح أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناده صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر و یو جواب دا دی چې د دې رجوع اسناد لکېږي یو حدیث په دوو سندونو راغلی نو یو سند حسن وي بل صحیح وي نو د امام ترمذی مقصد دای چې په یو سند باندې دا حدیث حسن دی او په بل سند باندې حدیث صحیح دی والآخر دویم جواب ابن صلاح رحمت الله علیه دا کوي انه اراد بالحسن معناه اللغوي د حسن نه مراد د لغوي حسن وي وهو ما تميل اليه النفس ولا يأباه القلب حسن لغوي څه شی دی چې نفس اغیله میلان کوي او زړه د اغینه انکار نه کوي دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده علاوه د اصطلاحي هغه معنی نه چې موږ دا غي بیان کوو اصطلاحي معنی مقصود نه وي مراد تن حسن لغوي وي او د حسن لغوي معنا یو چې ما تميل اليه النفس ولا يأباه القلب وي وما أجاب به انتقده عليه ابن دقيق العيد بقوله أما الأول فيرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حديث حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد ووجه واحد وهو الحديث الفرد ابن صلاح چې کوم جوابونه کړي نو په دې باندې ابن دقیق العید رحمت الله علیه مواخذه او رد کړي اولنی جواب بارک ورلدا وای چې ته د دې بدو سندونه نو ځکه امام ترمذی ویلي چې صحیح دی په یو سند او په بل باندې حسن دی وای کله کله بدر لزو خیم چې د یو حدیث به یو مخرج وي په یو سند براغلی امام ترمذی به په حکم کړی حسن صحیح د دې بس جواب کې ته خو چې دوه سند به سند به یو راغلی بل سند به ني امام ترمذی به حسن او صحت جمع کوي چې کله د هغې په الفاظو کې حسن موجود وي یو منګړت او دروغ روایت ته خو الفاظ یې مزیدار دي ښایسته دي نو ته هغې له دغه ووایه حسن ووایه ځکه معنی کې حسن موجود دی اعلان کې په محدثینو کې چې څوک د محدثینو په اصطلاح روان دي اچا موضوع له حسن نه دی ویلي نو دواړه جوابونه چې کوم ابن صلاح کړي هغه ولا ابن دقیق العید رحمت الله علیه په هغه انتقاد کو مؤاخذه پیوکا پوه شو به چې دا الزام چې تا په لګول دی چې موضوع حدیث لم بیا ته حسن وای چې کله حسن اللفظ دا خو عجیب اعتراض دی عجیب الزام دی لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يقول القائل حسن صحيح فحكمه عليه بالصحة يمتنع معه أن يكون موضوعا ابن صلاح خدا مسألة په أغزه کې فرض کړی دا د دې احتمال يې په هغه ځای کې ذکر کړی چې کله يو قائل داسې ووایي د يو حديث باره کې چې حسن صحيح نو د صحيح قید یې چې ورسره ذکر کو حکم یې د صحت ولګولو نو د کوم ځای نه ته بیا دی له موضوع وي موضوع خو به دې اله وي چې صرف حسن ویلی وی دا مسله په هغه ځای کې فرض ده چې د حدیث باره کې دا حکم لګېدلی وي چې حسن صحیح حسن او صحت دواړه جمع شوي که صرف حسن وي نو ستا دا الزام بیا صحیح وو چې موضوعي لم حسن ووایا خو صرف حسن نه دی ورسره صحت هم دی چې دا صحت منع کوي د دې نه چې دا حدیث د موضوعي شي ثانيا اجاب ابن دقيق العيد بقوله دویم جواب د دې بسکه چې ابن س... چې امام ترمذی رحمت الله علیه دی یو حدیث بارک حسن صحیح ویلی دی ابن صلاح خبره جوابونه پاغي باندې اعتراض داغي جوابات خو تیر شول دویم جواب ابن دقیق العید رحمت الله علیه کوي چې انه لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح يا لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح وانما يجيئه القصور ويفهم ذلك فيه اذا اقتصر على اذا اقتصر على قوله حسن فالقصور ياتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته د وګد عبارت رستم د ابن دقیق العید رحمت الله علیه ذکر کوي داغي مقصد او حاصل دا دی چې ابن دقیق العید وای چې دا قصور چې په حسن کې راضی دا ال راضی چې د حسن د صحیح نزان ل ذکر کوي موږ مخکې ویلي و چې په حسن کې قصور دی د صحت نه صحت کې اعلا مرتبه د راویانو وي او په حسن کې ادنا مرتبه وي خفت ضبط وي نو ابن دقیق العید وایي چې په حسن کې دا کم قصور راځي دا ال راځي چې ته ځان له انفرادن قصور د حسن ذکر کې صحیح ور سره نه ذکر کې کچرته تا د دې انضمام صحیح لو کو داسې دی و چې حدیث حسن صحیح نه نو بیا پکې قصور نشته اشکال نشته ځکه دا اطلاق د حسن چې پکېږي نو په اعتبار د درجه الدنیا لاندې مرتبه باندې او اطلاق د صحت چې پکېږي به اعتبار درجه العلیا د بر درجه په اعتبار باندې او دا قاعده ده چې وجود د علیا دا منافی د دنیا نه ده چې په یو راوي کې اوچته مرتبه موجوده وي نو دا منافي د دې نه ده چې دا لاندې مرتبه به ني مثال به یې څنګه وي لکه یو راوي حافظ او متقن دی نو صدوق خو به هغه خود به خود وي ځکه صدوق لاندې مرتبه ده د حسن والا او د صحیح چې کومه مرتبه حفظ او اتقان دغه اوچته ده نو چې یو راوي حافظ او متقن شو صدوق به هغه په هر معنا باندې وي نو دا خبره وای صحیح شو چې ته دا حدیث حسن دی به اعتبار الدنیا د لاندې درجه په اعتبار سره چې صدوق دی راوي او دا حدیث صحیح دی په اعتبار د الدرجه العلیا چې هغه حفظ او اتقان دی په دې مقصد باندې پوه شئ دا مقصد ابن دقیق العید رحمت الله علیه په خپل عبارت سره ذکر کوي خدا عبارت کې لګ ګرانواله نو ځکه ما په الفاظو ذکر کو اوس د دې کلام لګوره وای انه لا یشترط فی الحسن قید القصور عن الصحیح په حسن کې قید د قصور چي ده دا نه ده شرط د صحیح نه و انما یجیئه القصور دا قصور چې په دې کې راځي نو دا د قید د اختصار نه راځي ويفهم ذلك فيه اذا اقتصر على قوله حسن دا قصور به ال راضی چې کله ته اقتصار صرف په حسن معنی کې صحیح نه ذکر کې فالقصور ياتيه من قيد الاقتصار دا قصور پکې د اقتصار د وجې نه راغی چې تا اقتصار صرف په حسن باندې وکړو لا من حيث حقيقته وذاته په نفس الامر کې نه راځي وشرح هذا وبيانه اوس د خپل کلام دی په خپل وضاحت کوي ابن دقیق انها هنا صفات للروات تقتضي قبول الروايه وایسه صفات دراویانو دي چې دا غي د روایت د قبول تقاضا کوي کله چې اوچته مرتبه په یو راوي کې موجوده شوه او هغه متصف دی د حفظ او اتقان په اوچته مرتبه نو دا د دې منافي نه دی چې دا ادنا مرتبه به پکې ني چې دی حافظ متقن دی صدوق به وي كالحفظ مع الصدق لك حفظ او صدق شو حافظ بمي صدوق بمي فيصح ان يقال في هذا نو صحیح کیږي چې د بارک هو انه حسن دا حدیث حسن دی باعتبار وجود الصفه الدنيا ځکه دا لاندې صفت چې صدق دی پکې موجود دی وهي الصدق مثلا صحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والاتقان صحيح ده په اعتبار د اوچتې درجې سره چې غ حفظ او اتقان نه ويلزم على هذا ان يكون كل حديث حس... كل صحيح حسنا وي په دې باندې دا لازمي کې چې بیا خو د هر صحیح حسن شي هر صحیح چې دی نو د حسن وي ځکه د حسن هغه اوصاف بده کی وي ويلتزم ذلك ويؤيده ورود قولهم او دا لازمیږي د دې تایید کوي چې دا قول د اهل علم راغلی چې هاذا حدیث هاذا حدیث حسن فی الاحاديث الصحیحه چې د صحیح حدیث باره کې صرف داسې وایي چې دا حدیث حسن نه یا وهذا موجود فی کلام المتقدمین دا د متقدمین په کلام کې موجود دی چې غي اطلاق د حسن کوي او مراد دې نصيحت وي کله ذکر کې چې دا حدیث حسن نه مراد دې نصيحت شي صحت وي چې دا حديث صحيح دی نو دا د هغه اهل علم په نيز باندې صحيح کيږي چې هغه د صحيح او د حسن په منځ کې فرق نه کوي متقدمينو په کلام کې دا شته چې صحيح حديث لم حسن ویلي لکه تیر درس کې موږ مثالونه ذکر کړل چې امام شافعي رحمت الله علیه یو حدیث باره کې ویلي دي چې دا حدیث حسن دی الان کې حدیث صحیح دی متفق علیه دی نو دې دقیق العید په مقصد باندې پوه شوې هغه جواب دا کوي چې امام ترمذی د کوم حدیث باره کې حسن صحیح او وی نو مراد دا وی چې دا حدیث حسن نه په اعتبار د الدرجه الدنیا چې د پراویانو کې غلان دي صفت موجود دي چې غصدق ده او دا حدیث سید په اعتبار د وجود د الدرجه العلیا چې هغه حافظ او متقن دی وی وهذا الجواب دا مصنف د کتاب وی چې دا جواب اقوى الاجوبه فيما ذكره الحافظ ابن حجر وی دا په دې جوابونو کې قوي جواب دی لکه حافظ ابن حجر ذکر کړي وقال ویلی دی وشبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط د دې مشابه دا دی چې په یو راوي کې اهل علم ائمه د جرح او تعدیل دا قولو کې چې صدوق دی او بل بل بارکه وی صدوق ضابط فان الاول قاصر عن درجة رجال الصحيح دا اول صدوق چې ویلي مطلب دا دی چې دی د رجال الصحيح نه په مرتبه کې ښکته دی والثاني منهم او دا دویم چې ذکر کړی صدوق ضابط مقصد دا دی چې دی په رجال الصحيح کې دی فکما ان الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل لکه څنګه چې د صدوق ضابط په منځ کې جمع څه ضرر او اشکال نه راولي فکذلک الجمع بین الصحة والحسن نو دغه شانتې د صحت او د حسن په منځ کې دا جمع څه اشکال نه راولي دا دویم جواب شو دریم جواب د ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کوي وی اجاب الحافظ ابن کثیر بقوله انه مشرب من كلا القسمين فيما يقول فيه حسن صحيح اعلی رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه بالصحة المحضة اقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن ابن کثیر رحمت الله علیه جواب دا ذکر کوي چې دا حسن صحیح دا یو منځ کې مرتبه ده د حسن او د صحیح په منځ کې ځان له مستقل قسم دی امام ترمذی رحمت الله علیه چې د کوم حدیث باره کې وای دا و چې حسن صحیح نه نو دا د حسن په مرتبه کې پورته دی او د صحیح په مرتبه کې لاندې دی وي فما يقول في حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن چې کوم حکم بالصحة محضه لګولې آب د دین قوي وي چې صحت مع الحسن ذکر کی حاصل باندې پوه شوي چې دا د حسن او د صحیح په منځ کې مرتبه ده نو د صحیح نه لاندې مرتبه ده د حسن نه پورته ده چې ته دا ځان له مستقل مرتبه ذکر کې اوس په اعتراض کې حافظ ابن حجر وقال الحافظ ابن حجر وهذا يقتضي اثبات قسم ثالث دا ابن کثیر چې کوم خبره کړي نو دا خود دې تقاضا کوي چې یو دریم قسم دې ذکر کوي ولا قائل به اهل علمو په دې باندې څه قول نه دی کړی څوک قائل د ابن کثیر نه علاوه د دې نشته ثم انه يلزم عليه بیا دا خبره هم لازمیږي په ابن کثیر الله يكون في كتاب الترمذي حديث صحيح الا النادر چې د ترمذی په کتاب کې خو بس بیا صحیح حدیث اډوشته نه ډیر شاذ و نادر به پکې مومي ځکه په اکثره حدیث وا حکم لګی صحیح حسن نو د صحت نه لاندې مرتبه شو لانه قل ما يعبر الا بقوله حسن او صحیح ځکه هغه ډیر تعبیر کم به په صحیح باندې کوي اکثر تعبیر دا وی چې حسن صحیح ثم انه يرد عليه ما قال فيه الترمذي هذا الوصف وهو مخرج في الصحيحين دام په واردېږي چې امام ترمذي به د یو حدیث باره کې حسن صحیح ویلي ابن کثیر صاحب ته خدا وی چې دا د صحت نه لاندې مرتبه ده اعلان کې بعینه دغه حدیث به موجود وي مخرج فی الصحیحین وي نو د مرتبه بیا د صحت نه لاندې شو حافظ ابن حجر رحمة الله عليه کئ چې امام سيوطي هم په تدريب الراوي کې دې له ترجيح ورکړې دا قول يې خوښ کړی هغه کوشش کړی چې د ابن صلاح قول د ابن کثیر چې کوم توجیه ده دا رنګ د امام ترمذی چې کومه طریقه ده چې دا ټول خبره راجمه کی جمع بین الاقوال دی راشي ادا وی اذا لم يكن للحديث الا اسناد واحد فهو محمول على تردد الناقد في شأنه چې کله د یو حدیث یو سند وي او امام ترمذی دا غي بارک حسن صحیح ویلی نو دا بیا حمل لپاره دی باندې چې دا ناقد او دا امام متردد د دې حدیث په شان کې هل يرتقي الى درجه الصحيح فيحكم له بها چې آیا دا حدیث د صحیح درجه لرسي کنه چې پاغي د حکم وکړي شي او ينزل الى درجه الحسن فيحكم له بها یا دا راخته د هغه درجه د حسن له نو حکم دی وکړی شي پاغي باندې پدې کې د دې ناقد او د امام شک دی دا تردد دی چې آیا دا حدیث د صحت درجه لرسي کنا د هغه مرتبه د حسن لرا کوزيږي وغايه ما فيه انه حذف منه حرف التردد انتهایی خبره پدې کې دا ده چې دی ناقد هغه حرف تردد حذف کړی دی لأن حقه ان يقول د ده حق دا و چې داسې یې ویلي وي حسن او صحیح دا حدیث یا حسن دی یا صحیح دی ځکه زما پکې شرط شک دی نو غه او د تردد چې کم دی هغه حرف حذف کړی او داسې یې ویلي حسن و صحیح دا د کم حدیث باره کې چې د کم د پاره اسناد واحد وي وعلى هذا ما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح نو بنا بر دې چې د کوم روایت باره کې دا امام ترمذي ویلي چې حسن صحیح دی د هغه حدیث نه مرتبه کې کم دی چې د هغې باره کې صرف صحیح ویلي وجه څه ده لان الجزم اقوا من التردد دا جزمن چې یو شی ذکر کوي نو د ترددن نه دا قوي وي د کوم باره کې چې صحیح وي نو قوي شو او کوم کې چې تردد د حسن او صحیح داتې مرتبه کې لاندې شو وی اما اذا كان للحديث اثناد اسنادين دیو حدیث د پاره دوا یا ډیر سندونه فهو باعتبارهما على ما قاله ابن الصلاح نو بیا وی قول د ابن صلاح معتبر دی چې احدهما صحيح والاخر حسن په یو اسناد باندې صحیح دی په بل اسناد باندې حسن دی وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح بنا بر دی چې د کوم حدیث باره کې دا ویل شوی چې حسن صحیح فوق ما قیل فیه صحیح دا پورته دی د هغه حدیث نه چې د هغې باره کې صحیح ویل شوي فقط صرف اذا کان فردا کله چې د هغې یو سند وي لأن کثرة الطرق تقوي ځکه کوم حدیث چې په ډېرو سندونو راشي نو هغې له تقویت ملاویږي والله اعلم په دې اخرنۍ خبره پوه شوې که مقصد دا شي چې امام ترمذي دی یو حدیث بارک ویلی حسن صحیح او د دې حدیث دوه یا د دوه نه سیوا سندونه چې په یو نو بیا قول د ابن صلاح معتبر دی چې په یو سند باندې حسن دی او په بل سند باندې صحیح دی نو دا د هغه حدیث نه پورته دی په مرتبه کې د کم باره کې چې امام ترمذی صرف صحیح ویلی صرف صحیح خو ځان لفرد شو یو سند شو او د دې کم باره کې چې حسن صحیح ویلی د دې دوه سندونه شول یا دوه نسیوا شول خو ناقد لپاره یو سند باندې حسن ښکارا شوی په بل باندې صحیح نو حسن او صحیح چې دواړه راجم شي دا د اغې نه پورته دي چې صرف صحیح ویلی دې ځای کې مصنف رحمت الله علیه د حسن متعلق خو یو مسله نه ده ذکر کړې خو عام کتابونه تدریب الراوی یا نور متولات چې دی غي ذکر کوي امام بغوی رحمت الله علیه د خپل کتاب مصابيح السنه د احادیث تقسیم دوو قسمونو لکړه یو له صحاح وي دویم له حسان د صحیح نه مراد دا ده کم چې صحیحینو کې راغلي په بخاری او مسلم دواړو کی یا صرف بخاری یا صرف مسلم د هغی تخریج کړی نو دی دغه حدیث ذکر کوي په صحیح سره په فصل اول کی راړي او د حسان نه تعبیر کوي په سنن اربعه سره سنن اربعه کی چې کوم حدیث راغلی هغه له حسان وایي اهل علم د دا قول باندې مؤاخذه او دا نقد کړی دی چې په سنن اربعو کې احادیث صحیح هم شته حسن احادیث حسان هم شته او ضعیف هم شته مناکیر هم پکې دي نو څنګه ته د سنن اربعو حدیث لا حسن و تقسیم د حدیث دوو قسمونو لکه چې کم صحیحینو کې راغلي غیله به صحیح وام چې کم سننو ذکر کړی وي نو غیله به حسان وام نو دا تقسیم اهل علم خوښ کړه نه ده ځکه په سننو کې صحه ضعاف مناکیر شته نو د دې جواب بعض اهل علم دا کړه چې دا د عمومي اصطلاح نه د ذکر کړي صرف د خپل کتاب مصابيح السنه اصطلاح ده ولا مشاحه فی الاصطلاح اصطلاحاتو کې بخل نشته بس د خپل کتاب اصطلاح ذکر کړي چې د کم نه تعبیر په سیو کم نو دا به مخرج فی الصحیحین او احدهما وی او چې د کم نه تعبیر په حسن سره وکم نو د سنن اربعه به د دې تخریج کړي وي الفاظ مستعمله د بعضې ائمو په نیز باندې چې د حدیث مقبول کم الفاظ دې د پاره دی استعمالی نو یو خو ذکر شو مخکې د حدیث مقبول په صفاتو کې صحیح د صحیح بیا دوه قسم دي صحیح لذاته او صحیح لغیره لغیره تعریف خو اگر چې دی مستقل اونکو خو د ابن صلاح رحمت الله علیه د قول ناخص کیږي چې هغه حدیث حسن لذاته چې متعدد طرق وي نو غیله بحث صحیح لغیره وي نو دغه دوه تعریفونه خو ذکر شول صحیح بیا د هغې لاندې دوه قسمه دي د حدیث مقبول لذاته لغیره حسن د هغې لاندې دوه قسمه دي لذاته لغیره نور اوصاف چې د حدیث مقبول لپاره ذکر کیږي جید دا دای کله ناکله مرتبه ذکر کوي د حسن او د صحیح په منځ کې چې د حسن نه اوچته مرتبه ده او د صحیح نه لاندې مرتبه ده خو بهر حال دا صفت د حدیث مقبول له دا رنګ قوي